وسلم تسلیما کثیرا اما بعد د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند شپږ دیرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو وروڼو! په تېره پنځه دېرشمه پته کې موږ د تبوک د غزا هغه حالات بیانول چې اعراب او منافقان به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتله په بې ځایه او بې معنا عذرو او بهانو سره بې ځان د غزا څخه پاته کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هم دغه د دوی عذرونه قبلول ځکه په دوی کې اصلا خیر نو خو الله عز وجل وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده الله عفوه درته کړې ده ولې دې و دوی ته د پاته کېدلو اجازه ورکړه او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښوول چې تا ته هغه کسان معلوم شوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادق دي او درواغجنان دې معلوم کړي وای ځینو منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل یا به مؤمنانو ته ویل اوس په دغه ګرمي کې جنګ ته مه وځئ صبر وکړئ میوې به ټولې کو او هوا به هم سړه شي بیا به ووځو الله جل جلاله د دوی په جواب کې وفرمایل قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اې محمده صلی الله علیه و آله وسلم! و دوی ته ووایه چې د دوږخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډېر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلای نافرماني به نه وای کړې. مقصد دا چې د سورة التوبه په ډېرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل شوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي. د سفر او جنګ دپاره سامان برابروي مګر ډېر خلک غریبان دي هیڅ شی نه لري نه پیسې نه د سپرېدو دپاره بوده نه اسلحه او نه د خوړلو مواد حتی د اغوستلو دپاره کالي هم نه لري تاسې د مسلمانانو د مسکنت او غریبۍ د حال تصور وکړئ. خو پر دغه سربېره بیا هم د هغه وخت د مځکې د مخ د لوی قدرت او طاقت سره جنګېږي. واقعي مسلمانان همېشه همداسې وي. خبره د قوت او اسلحې نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او معاملې ده. د مسلمانانو قوت د لښکر په ډېروالي او د اسلحې په زیاتوالي کې نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی نو دغه غریب او مسکین خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وځینو غنی کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپریدو د پاره د یوه بوده یا حیوان او ځینې نفقې یا خوراکي موادو کومک وکړي موږ غواړو چې ستا سره ووځو مګر هیڅ شی نه لرو ورونو دا خو در معلومه ده چې د مدینې منورې او تبوک په مابین کې تقریبا اووه سوه کیلومتره لار ده خو دغه لار اوس اووه سوه کیلومتره ده چې لار او سړکان پاخه او پر عصري ډول جوړ شوي دي مګر په هغه وختو کې چې لارې کږې وږې وې غرونه او شیلې وې ممکن تر نه سوه کیلومتره هم زیاته وه نو په دغه اندازه اوږده لار د سعودي عربستان په سخته او شدیده ګرمي کې پر پښو یا اوښانو تګ کول اسانه او معمولي کار نه دی. دا خو پرېږده، هلته بیا د یوه قوي مملکت سره جنګ او مقابله کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو کسانو سره کومک وکړ، مګر د پاته نورو کسانو لپاره یې شی نه درلود. او هغو ته يې جواب ورکړي چې زما سره شی نشته چې ستاسې کومک په وکړم. د هغه کسانو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړي او د هغو د سپرلۍ د پاره يې بوده او حيوان نه درلودی يو هم سالم ابن عمير رضی الله تعالی عنه او عمرو ابن الحمام رضی الله تعالی عنه او داسې نور صحابه کرام وه. دغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د خپل نه قدرت او مسکنت په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کومک وغوښتی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هم د شی نه درلودلو په سبب جواب ورکول سو په جړه جړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه نا امید رهیسوه او د ژړا سبب یې هم دغه وو چې د خپل مسکنت په سبب د جهاد څخه پاته کېده. الله جل جلاله هغه کسان چې د یوه واقعي عذر په سبب ددغه غزا او جهاد څخه پاته شوي دي په قرآن مجید کې ذکر کړي دي. او د سورة التوبه په یو نوي، دو نوي او درو نوي نمبر آیاتو کې فرمايي، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. یعنې پر ضعیفه خلقو، پر مریضو خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او غزا دپاره خرڅ او نفقه نه شي پیدا کولای، په دې سبب چې دوی د غزا څخه پاته شوه، هیڅ ګناه او حرج نشته، کوم وخت چې دوی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي. پر نيکوکارانو د الزام او ملامتيا هيڅ لار نسته او الله جل جلاله ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی، ولا علی الذين اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدو ما ینفقون او نسته ګناه په سبب د دغه پاته کیدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تاته د دې دپاره راغله چې د سپرلي دپاره بوده ورکړې او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولای چې تاسې پر هغه سپاره کړم. دوی په داسې حال کې ولاړه چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې. دوی په دې سبب غمجن وه چې دوی هغه شی نه کړ پیدا چې په جهاد کې یې خرڅ او مصرف کړي، د جهاد لپاره یې نفقه نه کړه پیدا. انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بلکې ملامتیا پر هغو کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاته کېدو اجازه غواړي دوی په دې راضي سو چې دوی د پاته کسانو سره وي چې هغه شزي او انجونی دي او الله جل جلاله د دوی پر زړه مهر لګولې دي نو دوی په خپل بد خاتمه نه پوهیږي دغه آیاتونه پر منافقانو رد دی بلکه د هغو د شرمولو دپاره یوه شدیده ضربه ده، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولیده چې ډیر داسې خلق سته چې د تلو نیت او اراده لری مګر د هغو سره د تلو دپاره مال او بوده نسته نو یې په مسجد نبوی کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغه غریبو خلکو سره کومک وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، څوک دغه جیش العسره مجهز کوي، یعنې د دغه غریب لښکر سره څوک مالي کومک کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غوښتنه په مسلمانانو کې داسې حال پېښ شو لکه د خیرات او صدقې په ورکولو کې چې په مسابقه کې شوه. هر یو د مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي. هر یو غواړي چې د خپل قدرت پر اندازه هغه د ده سره موجود مال راوړي. یوه د اصحاب کرامو څخه ډېر مال راوړی. منافقان په مسجد کې ناست دي او نه ولاړه. اوس چې هغه سړي دغه ډېر مال راوړی، ډېر زیات مال وو او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خوشاله شو. منافقانو وویل، دا سړی ریا کوي، ځان ښکاره کوي. حال دا چې دوی منافقان دي، هیڅ یې نه راوړه او نې ورکړه، خو هغه مسلمان چې په خپله خوښه د الله او رسول الله د رضا لپاره مال راوړی، دوی ویل دا ریاکاره دی او بیا وروسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین وو شی یې نه درلودی فقط یوه کاسه خواړه راوړه منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایې دغه یوه کاسه خواړه څه فایده کوې تر دې خو دا بهتره وه چې شی دې نه وای راوړی. الله جل جلاله دغه موضوع ته هم په قرآن کریم کې اشاره کړې ده او د سورة التوبه په نه اویا نمبر آیات کې فرمایي، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم یعنې هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډېر خیرات کوونکو عیب وایي، مطوع و هغه چا ته ویل کېږي چې ډېر مال په صدقه کې ورکړي، پر دغه مطوعینو عیب وایي چې دا ریا کوي، او بل پر هغه بې وزله، غریب، عیب وایي چې د خپل وس او قدرت پر اندازه یې لږ مال راوړی، نور څه یې په وسه نه و پوره، نو دغه منافقان په دغه سړي پوسخند وي، وهي، الله جل جلاله به و دوی ته د دغه پوسخند او مسخرو سخته جزا ورکړي او دوی لره دردناک عذاب شته. دا هم د منافقانو د عمل رد بلکې شدید رد دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې و چې زما سره مال موجود و. او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم نو دا یوه موقع وه چې ممکن تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه دمخه سم. عمر رضی الله تعالی عنه وایي نو مې د ځانه سره وویل چې نن به تر ابوبکر دمخه کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود وو نیم مال راوړی یعنی د خپل ټول هغه مال چې د ده سره موجود وو پوره نیم یې راوړی او په صدقه کې یې و دغه غریب لښکر ته ورکړ چې جیش العسره ورته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه پس له لږه وخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال، هر څه چې یې درلوده، هغه یې راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښاوه. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده اقتصادي حال ورمعلوم و، پوه شو چې خپل ټول مال یې راوړی دی. نو یې وفرمایل، یا ابابکر! و خپل اهل ته دې شی نه پرېښاوه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، و هغو ته مې الله او رسول الله پرېښوول. سبحان الله! دا د صدیق صدق او اخلاص، ایمان او یقین وو، چې رزق د الله جل جلاله د طرفه څخه دی، او واقعي توکل يې پر هغه الله وو نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې په دغه وخت کې چې ما د دې نیت او اراده کړې وه چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېږم بیا هم نه شوم د مخه نو ویل یا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نه شم د مخه کېدلی او دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه او مقابله ده، لکه الله جل جلاله چې فرمايي، وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې یوه تجارتي قافله یې د شام دپاره جوړه کړې وه، چې دوه سوه اوښه وه، دغه ټوله اوښان یې د مال او سامانه سره او دوه سوه اوقیه د سپینو زرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کښې د دغه جیش العسره دپاره کښېښوول مګر بیا هم دغه راټول شوي مالونه د لښکر د مجهزه کېدو دپاره کافي نه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی خیر او صدقه غوښته. چې د ډېرو خلقو ضروریات ور پوره کړي او لوی لښکر جوړ شي. اوس بیا ټول مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ شو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه او په دغه خطبه سره یې هغه غنیان خلق مقصد وه. ځکه اغنیا کولای شي چې واقعي کومک وکړي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې هم دغسې کارونه غنیانو مخته بیولای شوای. که څه هم د غریبانو او مسکینانو څخه د خیر په کارو کې اشتراک په کار دی، د خپل قدرت پر اندازه باید حصه واخلي، مګر حقیقي او واقعي کومک اغنیا کولای شي. دوی دي چې د جهاد او دعوت کارونه مخته بیولای شي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه اغنیا یو څه وکړي او ویې فرمایل، څوک و جیش العسره ته د جنګ سامان او ضروریات ور برابروي او هغه لره د دغه خیر په مقابل کې جنت دی دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وعده وه که چا دغه لښکر مجهز کړي هغه لره جنت دی حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویل، یا رسول الله! زما د طرفه سل اوښه سره د ټولو هغه شیانو چې دغه سل نفره ضرورت ورته لري، لکه اسلحه، خوراکه او نور د احتیاج سامان زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنه کښېنستی. څرنګه چې ضرورت تر دغه ډېر زیات وو، بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دوهم وار بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویل، سل اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ما دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هغه خبره کوي او په هر وار کې عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړیږي او سل اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ځان ایږدي څو اوه واره ولاړ شو چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله تعالی عنه صدقه او خیرات و نه سو اوښانو او سلو آسانو ته ورسېده بې له هغه نقدو زرو چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ورکړي وه او بیا عثمان رضی الله تعالی عنه د سرو زرو زر دینار راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمن کې ور واچول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دینارونه سره اړول او عثمان رضی الله تعالی عنه ته یو خبره وکړه تاسې پوهېږئ چې دغه خبره به څونه قېمت او ارزش لري؟ په والله د ټولې دنیا تر مالو او نعمتو ښه او بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم یعنی عثمان رضی الله تعالی عنه چې پس له نن ورځې څخه هر کار وکي ضرر نه ورسوي د عثمان رضی الله تعالی عنه دغه صدقه د ده د تیرو سوو او راتلونکو ګناهو کفاره سوه. سبحان الله! دا د صدقې او خیرات فضیلت دی، خاصتاً چي د الله جل جلاله د دین د ترقۍ او لوړوالي دپاره مصرفیږي. که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او سختیو په وخت کې کومک وکړې، الله جل جلاله به څونه د خیر معامله درسره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دوه سوه اوقیه د سپینو زرو راوړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ډیر مال راوړی، طلحه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټولو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو په بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنه نیوی وثقه د خرما راوړه، وثق لکه زموږ د وطن خوروار. هر یو د خپل قدرته سره برابر یو څه راوړي. حتی ځینې خلک چې څه یې نه درلوده دوې درې لپې خواړه بې را اخیستي وه. ښځو د خپله قدرته سره موافق خپلې ګېڼې را لېږلې، چا والي، چا پایزېبونه، چا انګشترۍ را لېږل. هیچا پر خپل مال لاس ونه نیوی او نې بخل پر وکړ، بې له منافقانو. مال خو یې نه راوړی بلکې له غازونه یې لا هم ویل چې دې ریا وکړه او د دې و دغه لږ مال ته څه ضرورت و او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لښکر د جوړولو او وتلو آمادګي نیول کیږي ځینې اعراب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي او د نه تلو د پاره عذرونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلول ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی دغه خلق چې په دغه سی وخت کې عذرونه وایي اصلا د دوی څخه فایده نسی اخیستل کېدلای او نه په دوی کې فایده سته ډیرو خلقو عذرونه او بهانې جوړې کړې او پاتې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د مدینه منورې څخه ویستی او تر مدینه منورې د باندې خیمه ودرولې او هلته یې د هغه خلکو انتظار کاوه چې د دغه غزا د پاره پسې وروتل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دېرش زره نفر راټول شوه. دا اول وار دی چې د مسلمانانو لښکر و دېرش زرو نفرو ته رسېږي. موږ مخکې ویلي وه چې دغه غزا د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې وه. او تر دغه لس میاشتې د مخه د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې فتح وه چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره لس زره نفره وتلي وه د یوه کال بلکې د لسو میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لښکر شمیر و دیرشو زرو نفرو ته ورسېدی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر سره تر مدینې منورې د باندې خیمه ودرولې رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی د خپل منافق ملګرو سره هم ورووتی او هلته جلا خیمه ودرولې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره یې نه واړول، بلکې د خپل ځان لپاره یې په بله منطقه کې جلا خیمې ودرولې او خلق تشویقوي چې د دوی سره واړوي. ځینو خلقو هم د دوی سره واړول. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبدالله ابن ابی وویل، دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی، دا وخت د وتلو دپاره مناسب نه دی، چې مېوې پخې شوې او هوا یخه شوه بیا به ووځو. دغه منافق دا کار قصداً کوي، غواړي چې نور خلق هم دده د خبرو تر تاثیر لاندې شي او پاته شي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر د تبوک پر طرف حرکت وکړ او عبدالله ابن ابی د خپلو نورو منافقانو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف رهي شو. نو د ابی زوی منافق عبدالله په دې غزا کې ګډون او اشتراک ونه کړ، دی او د ده ملګري منافقان ټول پاتې شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک پر طرف حرکت کاوه پر مدینه منوره یې محمد ابن مسلمه الانصاري حاکم پرېښاوه او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ لپاره یې د ځان نائب او خلیفه حضرت علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه منافقانو یوه اوازه واچول هغه دا چې دوی به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه د هغه سبب دا و چې د علي رضی الله تعالی عنه زړه نه غوښته چې دغه غزا ته ووځي دغه اوازه په خلقو کې دونه نشر سوه چې تر علي رضی الله تعالی عنه پورې ورسېده معلومه خبره ده چې په دغه اوازه سره حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپس نو یې خپله اسلحه واخیسته او په لښکر پسې ورهي شو او هلته ور ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې ولیدی، ویل، یا علي! ولې را ووتې؟ آیا ما ته د ځان خلیفه و نه ګرځولې؟ علي رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! خلقو ویل چې تا زه په دې سبب پرېښوولم او د ځان خلیفه دې وګرځولم چې په ما کې دې دروندوالی او کاهلي ولیده. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هیڅکله داسې نه ده، آیا ته نه یې راضي چې و ما ته په هغه درجه کې سې لکه هارون چې و موسی ته وو، علیهما السلام، مګر تر ما وروسته نبي نسته، چې لفظ د حدیث شریف داسې دی، الا ترضی ان تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي. وروڼو! کوم وخت چې موسی عليه السلام د الله جل جلاله د ملاقات لپاره ولاړی، هارون عليه السلام چې د ده ورور و، د ځان خليفه يې وګرځاوه، چې د موسی عليه السلام په غياب کې د بني اسرائيلو د کارو مسئول وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل قول کې یوه مهمه جمله د دې لپاره پر زیاته کړه چې خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول څخه بد استفاده ونه کړي یا غلط مقصد ځنې وانخلي هغه دا کوم وخت چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفه وګرځاوه په خپل هارون علیه السلام هم نبی وو نو به خلقو دا ویلای چې علي رضی الله تعالی عنه هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اشتباه د لرې کولو او پورته کولو د پاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې ویې فرمایل مګر تر ما وروسته نبي نسته. یعنی هو ته و ما ته په هغه درجه کې یې کوم چې هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ته وو فقط د نائب او خلیفه پر اندازه مګر نبی نه یې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دغه خبره راضی سو او بیرته مدینې منورې ته راوګرځېدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په مدینه منوره کې پاته شو. رسول الله صلی الله علیه و سلم د پنجشنبې په ورځ د مدینې منورې د شمال پر طرف د تبوک په نیت حرکت وکړ. ډېر لوی لښکر دی، دېرش زره نفره دي. تر دې د مخه هیڅکله د مسلمانانو لښکر په دونه شمېر او ډېرواله نه و وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لښکر د تجهیزاتو او سامانو د پوره کولو لپاره په پوره صدق او اخلاص سره وښندل، خو بیا هم په لښکر کې د اوښانو او نفقې ډېره سخته کمي وه، تر داسې اندازې چې اتلس نفره به په یوه اوښ سره شریکان وه. خپل د ضرورت سامان به پر بار کړی و، ځینې به په نوبت سره سپرېده او ځانونه به هوسا کول او ډېر ځله په لار کې د درختو د بلګو و خوړلو ته اړ شوه، حتی چې د بلګو د خوړلو څخه یې شونډان و پړسېده، نو ځکه و دغه لښکر ته جیش العسره ویل کېږي. او د هغه اصحاب کرامو څخه چې په صدق او ایمان سره مشهوره وه تقریبا یوولس نفره پاته سوه او دې غزا ته نه ووته چې یو د هغو څخه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وو لشکر حرکت وکي او رهي سو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وایي نن پسې ځم سبا پسې ځم په دغه نن او سبا کې لشکر ډیر لري ولاړی او ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه پاته شو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه دوې ښځې درلودې. څرنګه چې موسم د ګرمۍ و، په دغه وخت کې دوی په خپلو باغو کې ژوند کاوه او هرې ښځې یې هلته هغه د دوی په باغ کې د خپل ځان لپاره عریش درلودی. عریش په عربي کې و بې سره منا ته ویل کېږي یا بې سره خېمه چې شاوخوا یې پردې راګرځولې وي او سر یې لس وي. دغه ته عریش وایي. نو یوه ورځ ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته راغلی، ویې لیده چې دواړو ښځو یې د عریش شاوخوا مځکه او پاشي کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوی ګل مېوه هم رسېدلې وه، یعنې هغه اولې مېوې پخ شوې وې. هغه مېوه هم پرته ده. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، مځکه او پاشي ده، هوا یې یخه کړې ده، د چښلو د پاره یخې شوي اوبه پرتې دي، اول ګل میوه راوړه شوې ده، د خوړلو د پاره خواړه تیار دي، دواړو ښځو یې د هغه وخت فیشن کړی دی، لباس او ځانونه یې پاک کړي دي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه چې دا حال ولیدی د خپل ځانه سره یې وویل، سبحان الله! یا ابا خیثمه! ته په سایه او یخو اوبو کې یې، د دوو ښځو په مابین کې یې، شاوخوا مېوې درته پرتې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دښت او ګرمۍ کې، په سفر او مزلو کې، په لوږو او تندو کې دی، دا عدل او انصاف نه دی. څنګه کیدای شي چې یو سړی دې مؤمن او مسلمان وي او په دې کار دې راضي وي؟ حمید بابا په پښتو کې په دغه باره کې یا پر دغه مضمون برابر ډیر اشعار ویلي دي چې یو شعر یې دا دی سزاوار د هر ستم او هر پیغور یم چې میار په سفر تللی زه پر کور یم نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړ ویل والله دغه عریش ته نه درننوځم تر څو زما د سفر د پاره بوده او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سم واقعا هم ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وهغه عریش ته نسو ورداخل او د د سفر د پاره بوده او خوراکه برابر سو فورا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سو عادتا لشکر چې یو څه تګ او مزل وکي بیا په یو ځای کې د راحت د پاره اړوي مګر ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ بیل اشد ضرورت نه اړوي او نه پاتې کیږي پر لپسې تک کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې په لښکر کې به ګرځېدی، د خلقو د حالاتو معلومات به کاوه. دا ور معلومېده چې څوک پاته دي یا د لښکر څخه خو به څوک نه وي ورک شوی. وروڼو! زموږ د پاره دا هم یوه د غور او دقت موضوع ده. چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومېده چې د دیرشو زرو نفرو څخه څوک نسته یا څوک ورک سوی دی د هغه طلب به کاوه چې څه سو کم تکلیف خو به پلار کې نه ورته پیښ سوی دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو پر ساتنه او سلامتیا حرس او کوشش وو نو دا ور معلومه شوه چې په لښکر کې ابو خیثمه، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع او د اصحاب کرامو څخه څو نفره نور نشته. خلقو پر دغه پاته شوو خلقو عیب ویل شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، عیب مه پر وایاست، هر یو که په دوی کې ښه او د خیر سړی وو، هغه به الله جل جلاله راولي او که بل قسم وه، الله جل جلاله ځینې فارغه او بېغمه کړلاست. خلق په دغه خبرو کې وه چې د لیرې څخه یې یو نفر ولیدی چې پر اوښ سپور دی او په لښکر پسې رارهي دی. دا معلومه خبره ده چې د لیرې څخه څوک نه پیژندل کیږي نو هر یوه د ځانه څخه ګمان کاوه چې دا به فلانی وي هغه بل به ویل یا فلانی یې بولم بل به ویل شاید فلانی وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کن ابا خیثمه پس له لږه وخته هغه نفر را نږدې شو خلقو ویل، یا رسول الله! هو! دغه سړی ابو خیثمه دی. خیر! ابو خیثمه لښکر ته راورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې ولیده، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته په قهر و او شدیده خبره یې ورته وکړه، هغه دا چې ویې فرمایل، اولی لک یا ابا خیثمه، اولی لک یا ابا خیثمه، ابو خیثمه عذر وايي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار سره دغه جمله ورته وايي، اولی لک یا ابا خیثمه. مفسرین د اولی لک ترجمه داسې کوي چې هلاک ته یې نږدې کړ، نږدې کړې، یا ابا خیثمه، یعنې قریبه وه چې هلاک شې که د الله جل جلاله رحم نه وای درباندې شوی. او بیا نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم عفو ورته وکړه بلکې د خیر دعا یې هم ورته وکړه نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه د دغه خپل عدل او صحیح قضاوت د برکته د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص سو لښکر رهیدی په لار کې و حجر ته ورسېده. حجر د یوه ځای نوم دی چې مدائن صالح هم ورته ویل کېږي او دغه ځای د صالح علیه السلام د قوم چې ثمودیان دي د استوګنې ځای و. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر دغه حجر د باندې خېمې ودرولې. اوس د مسلمانانو سره اوبه هم نسته نو مسلمانان ولاړه د هغه ساهانو څخه یې اوبه راوړې چې په دغه حجر کې موجود و په دغه اوبو سره یې اوړه خشته یا لانده کړه او نور هم د خپل ضرورت لپاره دغه اوبه استعمالوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومات نه وه چې دغه اوبه یې د کومه ځای څخه راوړي دي. بیا په وروسته کې معلومات ورته وسوه چې دغه اوبه د حجر یا مدائن صالح څخه راوړل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو ځکه هغه قوم چې دلته اوسېدی هغه سمودیان و او پر هغو د الله جل جلاله قهر او غضب نازل سوی وو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قوم د هر شي استعمالول منع کړ که د دوی وبوي که کورونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول هغه وبه چې د حجر څخه مراوړي دي چپه او توی کړي او هر هغه اوړه چې د حجر په اوبو خشته یا لاندې سوي دي و اوشانو ته ورکړي د هغه څخه دې مسلمانان خوراک نه کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای څخه د بارېدو امر وکړ او ویې فرمایل، که تاسې د هغو خلقو د کورو سره تېرېدلاست چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی دی چابک تېرېږئ، مخان مو پټ کړئ او ژاړئ، د پاره د دې چې تاسې په هغه مصیبت او آفت اخته او مبتلا نه شئ کوم چې دوی په اخته شوي وه. نو دا زموږ د پاره سنت شوه او سنت دي چې پر هغه قوم یا هغه منطقه تېرېږو کوم چې الله جل جلاله خسف کړي یا هلاک کړي وي، موږ باید تر هغه ځای ژر او په چابکي سره تېر شو. مخان پټ کو او دا دعا وایو، اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. خیر لښکر تر حجر تیر سو مګر اوس اوبه نه لري، هغه اوبه چي یې د حجر څخه راوړي وې هغه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امر چپه او توی سوې. مسلمانان د اوبو د نه درلودلو په سبب په تکلیف سوه نو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شکایت ورغله ویل یا رسول الله هیڅ اوبه نه لرو دیرش زره نفر لشکر دی او اوبه نه لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه اصحاب کرام وایي والله په آسمان کې هیڅ اوریاز نه و خو اوریاز پیدا سوه او سره یو ځای سوه باران په اورېدلو شروع وکړه. صحابه کرامو غسلونه وکړه، اوبه یې وڅښلې او خپل لوښي یې ټوله په ډک کړه. او بیا چې دوی د دې ځای څخه رهي شوه، پر ټوله لار باران نه و شوی، بې له هغه ځای څخه چې دوی هلته اړولي وه. الله لره دي پاکي وي فقط د دوی د ضرورت د ليري کولو د پاره يې باران پر و اوراوه او نوره ټوله لار وچه وه دا هم د رسول الله صلی الله عليه واله وسلم د معجزو څخه يوه معجزه ده امام احمد د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وايي د تبوک په غزا کې د خلقو خوراکي مواد خلاص و او په لوږه اخته شوه، نو وویل، یا رسول الله! که ته اجازه راته وکړې چې موږ د خپلو اوښانو څخه ځینې حلال کړو او ویې خورو. تاسې ته د مسلمانانو د اوښانو کمي هم در معلومه ده چې څو نفره به د خپلو سامانو د وړلو لپاره په یوه اوښ شریکان وه او اوس د لوږې څخه د دغه اوښانو د حلالولو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل حلال یې کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله که دوی اوشان حلال کی د سامان د وړلو د پاره مو حیوانات کمیږي ته دوی امر ک چې هغه لږ خواړه چې د دوی سره پاتې دي هغه دی راوړي او بیا ته د برکت دعا ورته وکړه شاید الله جل جلاله دغه د دوی په خوړو کې برکت واچوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امر وکړي چې یو فرش اوار کړي او ویل ستاسو سره چې کم خواړه پاتې دي هغه راوړي چا یو مټ جواری را اخیستی و چا یو مټ خورما راوړه چا د ډوډۍ یو ټوټه را اخیستی و پر دغه فرش یې اجدي څو پر دغه فرش د خوړلو لږ شیان کښې شول سو د ټوله لښکر سره دغه پاته وه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دعا وکړه او د لښکر خلقو ته یې ویل په خپلو لوښو کې دغه خواړه وړئ هر یو راځي خپل لوښی ډکوي او ځي تر څو په لښکر کې داسې لوښی نسو پاته چې ډک یې نه کړي او ټولو هم تر ماړه نسه وخوړه خو بیا هم پر دغه فرش خواړه پاته وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هر بنده چې په دغه کلمه کې شک ونه لري د الله جل جلاله سره به نسی ملاقات چې د هغه څخه د جنت پټ کړ سي یعنی هر هغه څوک چې پر دغه کلمه په صدق او اخلاص سره ایمان ولري هغه به جنت ته ځي البته د ګنهو تر عذاب وروسته، دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه وه. وروڼو! تاسې کولای شئ چې د دغه کتاب یا فتو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزې را وباسئ او په یوه کتابچه کې یې جلا ولیکئ، نو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو یوه ډېره لو مجموعه ولرئ. خیر! لښکر د تبوک پر طرف رهي دی، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه کرار کرار تر شا کیږي. څو دونه تر شا شو چې نور نو نه معلومیدی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر د افرادو معلومات کاوه چې څوک نشته یا څوک پر لار پاته شوي دي، معلومه شوه چې ابوذر رضی الله تعالی عنه په لښکر کې نشته. ځینو کسانو پر ابوذر رضی الله تعالی عنه عیب ویل شروع کړ، ویل، زموږ سره وو او تر شا پاته شو، دنیا ور کش کړئ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، داسې مه وایاست، که په ده کې خیر وو الله جل جلاله بې راولي او که غیر د دغه څخه وو الله جل جلاله ځنې فارغ کړلاست. اوس نو ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته څه پېښه ده چې تر شا پاته شو؟ هغه دا چې هغه د ده اوښه چې دی پر سپور و، هغه ناجوړه او مریضه شوه. کرار کرار ځي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه چې هر څه کوشش وکړي چې اوښه یې د لښکر سره یو ځای ولاړه شي، خو هغه مریضه ده، نشي تلای، نو خود کرار کرار تر شا کېدی، څو تر سترګو نهام شو. بالاخره اوښه و داسې حال ته ورسېده چې هېڅ نه شي تلای، پرېوته. ابوذر رضی الله تعالی عنه هر څه کوښښ کوي چې ولاړه یې کړي، خو هغه د ولاړو نه ده او پیاده تګ هم سخت او مشکل دی، ځکه تبوک ډېر لرې دی. اوس ابوذر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې دی چې بېرته مدینې منورې ته ولاړ شم او که پر پښو په لښکر پسې رهي شم؟ خو دواړه کاره سخت او مشکل دي ځکه که مدینې منورې ته ولاړ شي د جهاده څخه پاته شو او که په لښکر پسې پیاده ځي ډیره زیاته لار ده او دغه سامان چې ورسره دی څه په وکړي خو په اخر کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې په لښکر پسې به پیاده ځم اوښه یې پر دغه ځای پرېښوول، هغه سامان او خوراکي شیان چې پر اوښه بار وه، دونه یې ځینې راواخیسته چې ده وړلای شوای. نو پلنډه په شا په لښکر پسې پیاده رهي شو. نور ټول لښکر سپاره دي. هو، ځینې اوښان داسې وه چې یو اوښ به په درو څلورو نفرو شریک و، خو اقلاً د دغه نفرو سامان به پر هغه اوښ بار و. او یوه یوه به په نوبت سره خپل ځان هم هوسا کاوه. خو پر مخ پیاده نفر په لښکر کې نه و موجود چې خپل خواړه دې هم پر اوږو ورسره اخیستي وي، بې له ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه چې پیاده په لښکر پسې رهي دی او پلنډه یې هم په شا ده. لښکر پر لارې د استراحت لپاره اړوي، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه پرله پسې تګ کوي، آرام او استراحت نه کوي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ملګرتیا جهاد وکړي او د جهاد څخه پاته نه شي، څو و لښکر ته ورنږدې شو، خلقو د لیرې څخه ولیده چې یو نفر تر شا پیاده او پر پښو پسې ورهیدی، خلق په تعجب کې شوه چې په دې ګرمي او وچ دښت کې یو نفر څنګه پر پښو په دوی پسې ورهي دی. د خلقو څخه هر یو وایي دا به پلانی وي یا به پلانی وي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کن ابا ذر کن په عربي کې د امر لفظ دی یعنی لطفا